ته هیڅ نشي کولای مګر دا چې د الله پاک اراده وشي که په هیره سره د دغه ډول خبره له خولې نه ووځي نو سم د لاسه خپل رب یاد کړه او ووایه هیله ده چې زما پروردګار به په دې معامله کې نیکۍ ته د ډېرې نږدې کنسارې په لوري ما ته لارښوونه وکړي ته وایا الله پاک دا غو د هستوګنې په موده ډیر ښه پوهیږي دا اسمانونو او ځمکې ټول پټ حالات هغه ته معلوم دي هغه څومره خلی دونکی او اوریدونکی دی د ځمکې او اسمان د مخلوقاتو هیڅ خبر اخیستونکی د هغه پرته نشته او هغه په خپل حکومت کې هیڅوک نه شریکوي ستا د پروردګار له کتاب نه چې څه تا ته وحی کړای شوي دي هغه چې څنګه دي همغسې واوره وه هیڅ چا ته د هغه د اوامرو بدلولو حق نشته او که ته د یو چا لپاره په هغه کې رد بدل وکړې نو د هغه پته به د تیښتې لپاره هیڅ د پناه ځای ونه مومي آیا ته د دنیا ښکلا خوښوي د یو داسې چا اطاعت مه کوه چې د هغه زړه موږ له خپل یاد نه غافل کړی دی او هغه د خپل نفس پیروي غوره کړې ده او د هغه کړنلاره په افراط او تفریق باندې ولاړه ده موږ د انکار کوونکو ظالمانو لپاره داسې یو اور تیار کړی دی چې دغه پر دو هغوی ایثار کړي دي هلته که هغوی اوبه وغواړي نو په داسې اوبو سره به د هغوی غوښتنه وپالله شي چې د تیلو د زوخا غوندې به وي او د هغوی مخونه به ورید کړي ډیر ناکاره څښاک او ډیره ناوړه استوګنځی د هغو لپاره تل سمسور باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي هلته به هغوی د سرو زرو په بنګړیو سینګار کړای شي د نریو وریښمو اطلسو او بخبلو شنې جامې به واغوندي او هسکو بالښتونو ته به تکیه وهلي کینی ډیر ښه اجر او د لوړې درجې هستوګنځی باغونه کې رازه سمسور شول او په بار نیولو کې یو بڅری کموالی هم را نه و دننه په هغو باغونو کې مو یوه ویاله وبهوله وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا او هغه ته یې ښه حاصلات ورکړل د دغو شیانو په مندلو یو ورځ هغه خپل گاونډي ته په خبرو اترو کې وویل زه له تا نه زیات شتمن یم او له تا نه زیات قوي کسان لرم او زما باور نشته چې د قیامت ساعت به کله راشي بیا هم که کله د خپل رب حضور ته زما ورګرځېدل شول نو ارومرو به له دې نه هم زیات شاندار ځای ومومم قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا د هغه گاونډي په خبرو اترو کې هغه ته وویل آیا ته په هغه ذات کافر کېږي چې هغه ته له خاورې او بیا له نطفې څخه پیدا کړي او تی یو بشپړ سړی جوړ کړي او کله چې ته خپل بند ته ننوتلې نو په هغه وخت کې ستا له خولې نه دا ولې راونوتل چې ما شاء الله لا قوت الا بالله اگر که ما په مال او اولاد کې د خپل ځان ټیټ ویني نو لرې نه ده چې زما رب ما ته ستا له جنت نه ډېر غوره را په برخه کړي او ستا په جنت باندې د اسمانه کوم آفت را ولوېږي چې په هغه سره هغه سپېره داغ جوړ شي أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا په پای کې داسې وشول چې دغه ټوله میوه تبا شوه او هغه د خپلو انګورو باغونه په څپرو باندې چپه غورځېدلي ولیدل په خپل لګښت باندې منګولې ومروړلې او وی ویل چې کاش کې ما له خپل پروردګار سره څوک شریک نه وای ګڼلی هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا په هغه وخت کې څرګند شو چې د کارسازي واک بر حق خدای پاک لره دی پیر زینه همغه بهتره ده چې هغه وکړي او عاقبت همغه خدای چې هغه وکړي فأصبح حسيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا او اے پیغمبره دوی ته د دنیا د ژوندانه حقیقت په دې مثال سره وپوهوه چې نن موږ له اسمانه اوبه وورولې نو د ځمکې بوزغلی ښه زرغون سو دغه مال او دغه اولاد یوازې د دنیوي ژوندانه یو موقتی ښکلا ده په اصل کې خو پایښت لرونکې نیکی ستا د رب په نزد د نتیجې په لحاظ سره ډیره غوره دي او په مغو پورې هی هیلې تړل کېدای شي او ټول به ستا د رب حضور ته لیکې لیکې وړاندې کړای شي دا دی وګورئ راغلی که نه تاسې موږ ته په همغه شان لکه چې موږ تاسې لومړی ځل پیدا کړي وئ تاسو خو دا ګڼلی به چې موږ ستاسې لپاره د کومې وعدې وخت نه دی ټاکلی دا څنګه کتاب ده چې زموږ هیڅ وړوکی غټ حرکت داسې نه دی پاتې چې په ده کې درج شوی نه وي هر څه چې هغوی کړي وو هغه ټول به خپلې مخې ته حاضر ومومي او ستا رب پر هیڅ چا یو به سری ظلم ونه کړي بئس للظالمین بدلا یاد کړه چې کله موږ پرښتو ته ویل چې آدم علیه الصلاۃ والسلام ته سجده وکړي نو هغه سجده وکړه خو ابلیس ونکړه هغه د پیریانو څخه و ځکه د خپل رب د حکم له منلو نه ووت اوس آیا تاسې له ما څخه پرته هغه او دغه زوزات خپل سرپرستان نیسئ په داس حال کې چې هغوی ستاسې دښمنان دي ډیره ناوړه بدله ده چې ظالمان غوره کوي او دغه کسان به په هغه ورځ څه وکړي چې د دوی رب دوی ته وایي چې اوس هغه هستۍ راوبلې چې هغه مو له ما سره شریکان ګڼلي وو دوی به هغه وبلي خو هغوی به د دوی مرستې ته را نشي او موږ به د هغو په منځ کې د تباهۍ همدا یوه کنده شریکه کړو خو د کافرانو حال دا دی چې هغوی د باطل وسله راخیستې د حق د ټیټ ساری ښودلو هڅه کوي او هغوی زموږ آیتونه او هغه اختارونه چې ورکړل شول ټوکې ګڼلې دي ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه او لغه چا نه غټ ظالم بل څوک دی چې هغه ته دغه د پروردګار د آیاتونو په اورولو نصيحت وشي او هغه ورته مخ واړوي او هغه ناوړه عاقبت هیر کې چې دغه فرشته د ځان لپاره په خپل لاسونو سره کړی دی کومو کسانو چې دا کړنلاره کړې ده دا غو پر زړونو موږ داسې پوخ اچولای چې نه پرېږدي هغه د قران په خبرو وفهیږي او دا غو په غوګونه کې موږ کونواله پیدا کړی دی ځکه هغه هر څومره د هدایت خواط وبلی او غوی په دې حالت کې هیڅ کله سملاره ونمومي ستا رب خو بخونکی او رحم کوونکی دی هغه که د دوی په کلو لو باندې د دوی مواخذه کول غوښتلای نو سم د لاس ته به عذاب لېږلی وای خو د دوی لپاره د وادي یوه نېټه ټاکل شوې ده او دوی به له هغې نه د ځان ژغورلو او تېښتې هیڅ لاره ونه مومي وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا دا پازاب اخته شوی کلی ستاج تر نظر لاندې موجود دي دوی چې کله ظلم وکړي نو موږ دوی هلاک کړل او دوی د هر یو د هلاکت لپاره موږ نیټه ټاکلې وه زه به تر هغه خپل سفر پای ته ونه رسوم تر څو چې دواړه سیندونو یو ځای کېدو حتی ونه رسیږي کنه نو زه به تر ډیره وخته پورې همداسې روان یم فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا وړاندې چې لاړل موسی علیه الصلاۃ والسلام خپل خدمتګار ته وویل راوړه زموږ سباناری د نن ورځې په سفر کې خو موږ ډیر زیات ستومانه شوي یو قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت کله چې موږ د هغه ګډ سره دمه جوړه کړې وه په هغه وخت کې ماهي ته زما پام نشو او شیطان زه داسې په غفلت کې واچولم چې تا ته دغه یادول راته هیر شول ماهي خو په عجیبه توګه اوت په سین کې لاړ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا موسی علیہ الصلات والسلام هغه ته وویل آیا زله تا سره پات کې داشم تر څو چې ته ما ته هم هغه علم راز دکې چې تا ته درخودل شوی دی نو بیا دواړه وخوځېدل تر دې پورې چې کله هغوی په یوه بیړۍ کې سپاره شول نو هغه په بیړۍ کې سورای وکړ موسی علیه الصلاۃ والسلام ویل تا په دې کې د دې لپاره سورای وکړ چې د بیړۍ سپرلۍ غرق کړي دا خو تا ډیر سخت حرکت وکړ بیا هغوی وړاندې لا تر دې پورې چې یو کلی ته ورسېدل او دغه ځای له خلکو نه یې خواړه وغوښتل خو هغوی د دې دواړو له مېلمه کولو نه انکار وکړ هلته دوی یو دیوال ولید چې نږدې و ولیږي تر دغه دیوال د لاندې د دغو ماشومانو لپاره یو خزانه خخه ده او دا غو پلار یو خه سړی وو لدی عمل ستار رب وغوښتل چې دغه دواړه ماشومان د ځواني منګ ته ورسیږي او خپل خزانه راوباسي او اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی له تانه د ذلقرنین په باب پوښتنه کوي دوی ته وایه زه به د هغه څه حال تاسو ته واورم إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا موږ هغه ته په ځمکه کې قدرت ورکړی وو او هر ډول وسایل او اسباب وربخلی وو فأتبع سببا بیا هغه لدی وسایل ته ګټه واخیسته هغه لومړی د لویدیځ خوا ته د یو اقدام اسباب برابر کړل آن تر دې پورې چې کله هغه د لمر پریواتو تر حده ورسېد نو هغه لمر په تورو اوبو کې ډوبېدونکی ولید او هلته یو قوم وموند موږ ویل ای ذوالقرنینه ته دا وس هم لرې چې دوی په تکلیف کړې او دا هم چې ښه چار چلند ورسره وکړې